سورة الفرقان مشتمل وو په سلورو بابونو رومبنه باب آیت نمبر 1 نا تر آیت نمبر 10 پورې وو او په دغه باب کې دعوت صورت او بیا ور سره په دغه داوی باندې شپږ دلایل عقلیه ذکر شله او دغه رنګه شپږ ردونه په خلکو باندې چې کم خلک د برکت نسبت غیر الله ته کوي او بیا شپږ اعتراضات د کافرو په قران باندې ذکر شلو او دغه رنگ شپږ اعتراضات د کافرو په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بیان شل اوس دی باب کې شپږ حالات د تخویب به بیانېږي او شپږ حالات د بشارت او شپږ هیبتونه د قیامت په الله ذکر کړي د سورۃ الفرقان آیت نمبر 10 نا تر آیت نمبر 34 پورې خلاصه د باب لسم آیات کې بیانې کې دعوت صورت او ورسره به تسلی وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تام او ورسره به تزهید من الدنیا هم بیانېږي بیا یو لسم آیات کې مختصر تخویف اخروی به او شپږ حالات د تخویف په ذکر کړي مکان بعید چې دا جهنم با دا کافران د لری زین ګوري دا لومبنه حال او دویم حال تغیزن دریم حال زفیرن پنځم آیات کې او شپږم آیات کې بشارت ده او بشارت به هم بیانې کې پښپغو احوالو شپږ حالات به الله ذکر کوي د جنت رومبنه حال دی جنت الخلد دویم حال دی جزاء دریم مسیرن بیا شلم آیات کې مخکې چې کوم شپږ اعتراضات ذکر شیو پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې پای کې چې کوم لومبني دوه اعتراضونه وو مال هاذا الرسول تذکرہ به د امتحان وی بیا یو اجتماعات کې زجر د منکرین قران ته او زجر د داو په اقوال قبیحه باندې او په ناجایز مطالبه باندې او دو مطالبه به الله ذکر کوي د کافرانو ورنبنه مطالبه لولا انزل علينا الملائکه او دیو مطالبه او نرا ربنا د اخر د آیات اخیری جمله کې د دغه دوه مطالبو دوه علتونه والله ذکر کړي مطالبه ځکه کوي چې ځان لوی غني لقد استكبروا في انفسهم مطالبه ځکه کوي چې سرکش دي واته او توان کبیره بیا دویشتم آیات کې او دریشتم آیات کې تخویف اخروی یوم يرون الملائکه لا بشرا یوم اذن او سره رښتم آیات کې مختصر بشارت دی اصحاب الجنه یوم اذن خیر مستقر و احسن مقیلا بیا پندشتم آیات نو اخلا یو کم دیرشم پورې تخویف اخروی به بیانېږي او شپږ هیبتونه به الله د قیامت ذکر کړي د اسمان چاودل د فرشتو را کوزیدل الملک یوم اذن الحق للرحمن اعلان کېدل چې بادشاہي د الله ده او سلورم حال چې دی وکان یومن علی الکافرین عسیرا چې دا رز به کافرانو سختې او پنځم و یوم یعز الظالم علی یدیه ظالم مشرک کافر مبتدع او منافق دوبا چکونه لګي خپل په دواړو لاسونو او افسوسونه به کوي دوا افسوسونه الله ذکر کوي یو افسوس دا چې کاش ما تابعداري د رسول کړې وې او دویم افسوس د دې یا ویل تعالی تنی لم اتخذ فلانن خلیلا چې ما دنیا دار ملګری سره ملګرتیا نه وې کړې لقد ازلني عن الذکر اداوس دیرشم آیات ته په دې کې بیانې کې علت د دواړو افسوسونو افسوسونه ځکه کوي چې د نصیحت کتاب راغلی وو د ایمان او د اسلام د دعوت ورکولو کتاب راغلی وو او د بیلارو بیا آیت نمبر 31 یو دیر شم آیات کې تسلی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وکذالک جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين زما نبی پریشان کېګما په هر دور کې چې څومره انبیا راغلي دي او رسولان راغلي دي دا و دشمنان وی دا سستا دشمنان به ومي بیا اخیری دریو آیاتونو کې زجر دې منکرین قران ته او داغو یو اعتراض به ذکر کړي لولا نزل عليه القران جمله واحده مونږ په دې قران ایمان نه راړو وجدا چې مخکنی آسماني کتابونه په یو ځل راغلي دي چې موږ د دې آیاتونه احکامات د دې قران خو په وضاحت سره بیان کو او دریم جواب ولا یاتونک بمثلن الا جئناک بالحق چونکه اصل مقصد دا دی چې قران د واقعاتو مطابق نازل شي چې کوم واقعیا کیږي دا غي مطابق آیاتونه راشي نو پای کې ورسره د کافرانو او د مشرکانو د طرف نه چې کوم اعتراضات وي دا غي اعتراضات او جوابات موشي بیا اخري آیات کې تخویف دې پدریو حالاتو یحشرون علی وجوههم لمنه حال انکار کوونکي د قران نه او د اسلام نه د دو حشر به پرز د قیامت په مخونو وي او دویم حال اولائک شر مکانا بدزه تبدی واذل سبیلا او د جنت لارې خطا کړه دا تخویب دی په دریو حالاتو بیا ورپسې آیت نمبر 35 نه دریم باب به خالت کې برکت نه مراد دینی برکتو چې آی کې بیا درې خبرې وي یو قران دوی معلم د قران او درې متعلمین د قران قران هم د برکت نه ډک کتاب دی ان شاء کاغه اوغاړي جعل لك خيرا من ذلك نو درب کی تعالی خيرا غرا من ذلك د دغه د دنیا د نعمتونو نام یا من ذالک کی اشاره ده هغه مطالبه او هغه فرمایش چې کم کافرانو کړو مخکنی آیات کې او یلقا الیه کنزن او تكون له جنته یاکل منها چې کافرانو ویلو چې دله خزانه په کار دا او باغ په کار دی یعنی مال په دوه قسمه یو ظاهری او دویم باطینی د سره دوه قسمه مالونه په کار دي خزانه پټه خزانه په کار ده او ظاهری معلوم پکار دی دا به علامه ته دو چې د نبی دی الله رب العزت دا جواب کوي ان شاء الله غواړي جعل لك خيرا من ذلك دا خيرا مبدل منه کا او جناتن باغونه دا داغه نه بدل کم بدل اور مبدل منه دا دوړ رايوځه کا او دا مفعول اول کله پاره د جعلان او لکه چې دین دا مفعول ثانی دی لپاره د جعلان او من ذالک کی اشاره ده او یلقا الیه کنز تام چونکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زندگی هغه د فقر وا او د غربت وا او د الله هم دا خوخه وا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زندگی دا د فقر او د غربت وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا زندگی خو خوله چې زما ژوند د فقر او د غربت وي او ما باندې مرګم په حالت د فقر او د غربت کې راشي او پرز د قیامت زه د فقراو د غرباو په صفونو کې پاسم ترمذی کی روایت ده د حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت ما ته وې کستا خوخه نو زبد مکی دا غرونه د سونه ګم او تا مزد دې مالک ګم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایله او هغه ته اطمینان ملاو شي او بل روایت کې راځي حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لو شئت سارت معي جبال الذهب کزه وګړم نو ما سره به د سونی غرونه روان شي لیکن زما مال نه دی خوښ زما د فقر ژوند خوښ دی اول روایت کې راځي ابن جرير روایت نقل کړي تفسیر ابن ابي خاتم د د سلورمې صدې مفسر دی 327 هجری کې دی وفات شوی دی د حضرت خیسمه رضی الله تعالی عنہ روایت نقل کړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته دو فرشتي راغلي یو تا ملک الخزائن ویل کیږي او دویم جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې مونږ تعالی د زمکو چې څومره خزاني دي داغي چابيانې درکو او تا داغي مالک کو او دا ملکیت بداسي چې د دې په وجه ستاسو اخرت چې کوم ثواب دی پای کې به اس کمې نه راځي دا تمام نعمتونه د دنیا او د آخر دا به پرز د قیامت یو کړی شي او تا به د دې مالک کو لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل الفقر احب الیا وان اكون عبدا صابرا زدا خبره خو خوم چې زه فقیر یم او زه د الله بندا صبر صبرناک شم رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی هغه د فقر وا او د غربت وا او بیا فقر او غربت په دوه قسمه دي یو فقر او غربت غیر اختیاري دی لکه مونږ فقیران او غریبان یو دویم فقر او غربت چې دی نو هغه اختیاري دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم فقر او غربت چې دا اختیاري وو نو ابن جریر لیکي چې هغه دوه فرشتي لاړې او جبرائیل علیه السلام بیا واپس راغی او دا آیات راړل دې کې ادغام نه دی شوی ځکه دا دواړه کلمې د یو بل نه جدا جدا دي جعل اخر کلام دی او د لک اول کلام دی نو جعل جدا کلمه ده او لام جدا کلمه ده دیو جن زمون په قرات کې ادغام نشته دی جعل لک دی ها البته ويجوز الادغام لاجتماع المثلين ادغام جائز دی ځکه لام اور لام دواړه هم مثل حروف دي لہذا دا سم ویل شي تبارک الذی ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جعل لك خيرا من ذلك ادغام هم جائز دی او بغیر د ادغام نه ویلم جائز دی او بیا ورپسې ويجعل لك قصورا د ابن کثیر او د ابن عامر او د عاصم دا لوی لوی قاریان د امت تیر شوی دي په روایت د ابوبکر ويجعلوا دای مرفوع ویلې دي ويجعلوا لك قصورا استنافا ومقطوعا من الاول او چې واو استنافیه او د یجعل تعلق چې دینو ما قبل سره نشته دی او دا مستقل عبارت دی او اصل عبارت دا دی وسيجعل لك في الاخره قصورا مستقل عبارت دی او باقی چې کوم جمهور قاریان دي هغه مجزوم ویلې دي لکه زمون په قرات کې مجزوم دي ويجعل لك قصورا خان او دا جزم چې دی هدایت النحو کافیه شرجامی دې کتابونو کې لیکي چې دا جزم چې دی نو دا غره واجب نه دی ولی واجب نه دی ځکه ما قبل شرط چې دی نو هغه ماضی ده ان شاء جعل لك خيرا من ذلك ويجعل لك قصورا زجر دی منکرین قران ته یا منکرین قیامت ته او دی لفظ د بل کې دوه احتمال دي یو احتمال دا دی چې دا بل د ترقې د پاره دی او عاطفه دی او دا عاطف د مخکنی و آیات باندې او دویم احتمال دا دی چې دا بل د ترقې د پاره نه دی بلکې محض عاطفه دی او دا متصل دی مخکنی آیت سره او دا بیا یو قسم سبب او علت د ما قبل دی اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا دا اوس تخفیف اخروی دی او شپږ حالات الله رب العزت د آخرت ذکر کړي بطور تخفیف اذا راتهم کله چوغوري د غور رات کې ضمیر راجی د سعیر انت او اعتراض واردېږي چې سعیرن خو مذکر دی او رات فعل مؤنث دی مطابقت نشته دی روح المانی لیکي امام علوسی رحمه الله تانیث درات چې دین دا په اعتبار د نار دی ځکه سعیرن کې معنی د ور موجود ده ازارات هم کله چې وګوري دا ور د مجرمانو لرا من مکان بعیدین دلری زینام دلری زینه چې کله دو ګوري امام کلبی رحمه الله فرمایي د سلو کالو په مسافت چې دا ور د جهنم دا مجرمانو ګوري او بعض مفسرین لیکي چې د 500 کالو په مسافت دا ور چې دا جهنميان وګوري کتله خو پسترګو کېږي کله وګوري دا جهنم نو د جهنم خو سترګې نشته دی دو جواب دي یو جواب دا دی چې د جهنم قتل چې دا حقیقتا دي ځکه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث نه دا خبره خبره ثابتېږي چې د جهنم سترګې شته دی صحابه کرامو تپوسو کې یا رسول الله د جهنم سترګې شته دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل آیات سو قران نه لولای سورۃ الفرقان چالت الله فرمای اذا راتم من مکان بعید کله چې دا جهنم وګوري دا مجرمان یو قول دا چې رؤیت د جهنم دا حقیقتا دی یو قول دا دی او دیم قول دا چې رؤیت د جهنم دا د کتو نسبت چې جهنم ته شوی دی دا مجازن دی مراد د دینه د فرشتو قتل دی د جهنم قتل مراد نه دی سمعو کې ضمیر راجه دی کافر ہوتا او لها کې ها ضمیر مجرور متصل راجه دی جهنم تا ورتا او تغیزا منصوب بنزل خافز دی کتغیز بنی آدم او هر کله چې وګورځول شي دا مجرمان منها من په معنا د فی دی حروف جاره دی یو بل په ځای استعمالیږي او کله چې وګورځول شي دا مجرمان فیها منها ای فیها په دې جهنم کې مکانن زویقن تنگ دې کې مقرنین په داسې حال کې چې دوی به تلل شي وي تړلې شي وي دعو هنالک صبورن نو دوب غواړي په دغه ځای کې موت صبورن ای موتن دوب مرګ غواړي چې الله مرګ راولي دا عذاب د برداشت نه بار دی نو سسره به تللې شي بي سورۃ یاسین تاسو ګورئ ومن یقنط آخر د دویشتمی سپاره آخر کې سورۃ یاسین شروع کیږي آیت نمبر 8 مقررین معنی دا چې دوی به تړل شي وي په توقونو سره ای یو تایید دا شو ای دویم تاسو ګورئ سورته زخرف آیت نمبر 36 سورته زخرف آیت نمبر او چا چې مخواړو د نصیحت د رحمان نام مسلط بکو مونږ په دمانه شیطان فهو له قرین نوې بده هغه شیطان سره قرینون تړلې شوی ملګری دا دویم احتمال شو چې دوبا شیطانانو سره تړلې شوی په جهنم کې او یا به دوستونو سره تړلې شي وي په دې معنی تای تاسو ګورئ دیرشمه سی بارام او سورۃ الهمزه سورۃ الهمزه آیت نمبر 8 9 بلکې دا غینو مخکې وګورئ نار الله الموقدا التي تطلع على الافئده اور د الله بلکړه شوه التي هغه اور تطلع چې هغه به حمله کوي على الافئده بزرو د کافرانو درې احتمالات شلو دوبا ترلې شي مطلب دا چې اندامونه به یو بل سره ترلې شي وي او دویم احتمال دا دی چې شیطانانو سره به ترلې شي وي او دریم احتمال دا دی چې د جهنم پستونو کې به دوی ترلې شي وي الله دې زموږ حفاظت وکړي نو دوبا هلاکت غواړي دعو هنالک صبورن مرګ بغواړي لیکن دو ته ویل شي لا تدعو اليوم دلته کې عبارت کې اندماج دی قیل لهم او ویل شي دو ته صيغه د مجهول کې تعمیم ته اشاره ده هر طرف نه با دو ته ویل کېږي لا تدعو اليوم مغواړه نن راز نو مخکې یره ذکر کړه چې عربی کې هغه ته تخویف ویل کېږي او تخویف ذکر کو پشپغو حالاتو اوس الله بشارت ذکر کوي پشپغو حالاتو هو یا زمان نبی ذالک خیرن قل للکافرین او یا دی کافرانو ته چې کافرو ازالک خیر استفهام تقریری چې په دې کې استهزاء هم دا او سرزنش هم موجود دی استفهام تقریری کې استهزاء موجود ده چې کافرو باوجود د عقل نه خپل ځان جهنم ته ورځوي الله تاسو له عقل درکړې ده داغه تقاضا خدا نه چې ایمان راړای داغه تقاضا خدا نه چې اسلام قبول کړي او صراط مستقیم باندې روان شي باوجود د عقل تاسو بل طرف ته روان یې او یا زما نبی دې کافر او تاپ دعوت کې ازالکام آیا دا جهنم ازالک کی اشاره د جهنم مخ مخ کې شپږو احوال ته ده آیا دا شپږ احوال د جهنم خیر غردی ام جنت الخلد التي وعد المتقون یا جنت د همیشوالی التي هغه جنت وعد المتقون چې وعده کړی شوی د متقینو سره آیات کریمه د مشکلات القرآن نه ده هغه دا چې آیات کې الله جهنم ته خیرون ویل دي ازالک خیرون آیا دا جهنم غره دی او حال دا چې جهنم کې هیڅ غرواله نشته دی تفسیر کبیر کې امام رازی رحمه الله لیکي ان قیل کیف قال ازالک خیرون ولا خیر فی النار او حال دا چې د جهنم پور کې هو هیڅ خیر نشته دی دو جوابونه لیکي یو جواب تفسیری کبیر لیکي او یو جواب تفسیری روح المانی لیکي امام علوسی رحمه الله تفسیری کبیر کې امام رازی رحمه الله فرمایي چې دلته کې ظاهر کې دا خیرون صيغه د اسم تفضیل دام الفاظ د اسم تفضیل دي حروف لکه خا یا را دا حروف د اسم تبذیل دی لیکن معنی د اسم تبذیل نه ده بلکې معنی په دې کې د صفت مشبهه ده ځکه په جهنم کې اس خیریت نشته دی ولې ځکه الله جنت ته خیر ویلي د لسم آیات کې جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار دا یو جواب دی د دین آسان جواب روح المانی لیکل دی امام علوسی رحمه الله هغه فرمای ازالک خیرون دا خیر چې وینو دا په ځام د کافر وای ځکه کافر په دنیا کې داسې ژوند تیری چې هغه ژوند په ذریعہ هغه خپل ځان جهنم ته ورځي د دو ګمان دا دی چې جهنم چرته خده نو خیرون فی زعم الکافر مؤمن مراد دی او کامل مؤمن مراد دی یا هر قسم ایماندار مراد دی ځکه علما د تقوا درې مراتب ذکر کړي یو اعلی مرتبه د تقوا ده اعلی مرتبه هغه متقی چې ځان د حرامو نه بچ کړي ځان د مکروه نه بچ کړي ځان د مشتبه شي نه بچ کړي دې ته اعلی درجه د تقوا ویلې کېږي او په دې تقوا باندې انبیا فایز دي او په دې کې بیا لوی درجه د تقوا چې دی هغه ته ختم نبوت ویلې کېږي او دا درجه زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ملاوه ده دې ته اعلی درجه د تقوا کیږي چې ځان د حرام نه هم بچ کړي ځان د مکروه نه هم بچ کړي او ځان د مشتبه عمل نه هم بچ کړي د مشتبه قول نه هم ځان بچ کړي د اعلی درجه د تقوا ده دویم قسم درجه د تقوا هغه ته متوسط درجه د تقوا ویل کیږي چې ګناه کبیره نه ځان بچ کړي د حرام نه ځان بچ کړي لیکن مکروه کې مبتلا کیږي مشتبه کارونو کې مبتلا کیږي دتا متوسط درجه د تقوا ویل کیږي او درېمه درجه هغه ادنا درجه د تقوا ده مکروه کې هم مبتلا ده مشتبه کارونو کې هم مبتلا ده او کله نا کله په حرام کارونو کې مبتلا شي علماء لیکي چې دې درې واړو سره دا دې درې واړو سره وعده د جنت شوی دا وې د المتقون دې درې واړو سره وعده د جنت شوی دا او بیا که تاسو خیال وي یو لسم آیات کې الله رب العزت د کافرانو لوی جرم ذکر کړو هغه سو کذبوا بالساعتين تکذیب کول د قیامت د لوی جرم دی او دلته کې الله رب العزت د مؤمنانو لوی صفت ذکر کی چې هغه ته تقوا ویل کی نو ویدل متقون دا متقون چې د کذب مقابله کوي کانت لهم جزاء و مسیرا وی بعد متقیانو د پاره جزاء بدل د اعمالو چکم اعمال په دنیا کې کړی دي داغه بدل ورته ملاویږي مفسرین معنا کې جزاء ثواب اعمال و مسیرا او زید ګرځیدو زید واپسای دې دواړو کې جزاء و مسیرا په دې دواړو تنوین ویلې ده او دې ته ویلې کېږي اظهار د عظمت لوی بدلام او لوی زید واپس کېدو لهم وی بعد جنتیانو د پاره فیها په دې جنت کې ما هغه تمام نعمتونه یشاؤنا چې دوی غواړي دا سلرم حال شو پنځم حال خالدین دوبه همیشه په دې جنت کې وزي بنا کان علی ربک وادم مسئولا او دوی چې جنت تلاړل نو الله فرمایي دا وعده درپستا مسئولن چې داغي سوال کړی شوی دی او سوال چا کړی دی نو سورته آل عمران ګوره تاسو سائل سوق دی او چا د پاره سوال کوي سورته ال عمران آیت نمبر 194 سورته آل عمران آیت نمبر 194 ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد اولو الالباب عقل من خلق مسلمانان مؤمنان آیت نمبر 190 کې ورته اولو الالباب ویلو دا اولو الالباب څوک دي د رب نه جنت غواړي دو سوال کوي او داوي ای زمونږ ربا واتنا ما وعدتنا راک مونږ له هغه جنت چې تا مونږ سره وعده کړی دا علی رسولک په واسطه د رسولانو ستام ولا تخزنا یوم القیامه او مشرمند کو مونږ پرز د قیامت انک لا تخلف المیعاد بشک ته مخالفت نه کوي د خپل وادي نو ګور دلته کې سائلین څوک دي مسلمانان په خپل دي ځان له جنت غواړي د الله نه مدارت دې با کسان باندې چې کم کسان وي عمل کوي الله د پاره جنت د پاره مو کوي جنت درب نه مو غواړي سورۃ صافات کې بدا مسله بیانېږي الله د جنت نعمتونه ذکر کړي او بیا اخر کې فرمایي فلذالک فلیعمل العاملون دغه جنت د پاره ځان وکړي ځان کړهون کې جنت د پاره ځان وکړي نو دا تایید شو مسئولا سائل سوک دی مسلمان په خپل دی او د الله مهربانه ته ګوره سورته مؤمن ته ګوره آیت نمبر 8 سورته مؤمن سلیشتمه سپاره به آیت نمبر 8 التکی سوال کون کی ملائک دی ملائک سوال کی مؤمنانو د پاره آیت نمبر 8 سورۃ مومن فمن ازلم سبارا ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ګور ملائک وی کم ملائک چې عرش پور تکړه دي او دغه رنګي طواف کوون کې دي متعلقین د عرش او مؤمنانو د پاره دعا غواړي کم مؤمنان نافرمان ګناګاران او د پاره دعا غواړي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انصح العباد للعباد الملائکه زیات خیرخوا د بندګانو هغه ملائک دي خصوصا دا بندګانو چې کوم مجرمان دي کبایر او صغایرو کې مبتلا دي هغه د پاره ملائک دعاګانې غواړي او سوال د جنت کوي آیت نمبر 8 ګوره ربنا ازمونګ ربا وادخلهم داخل کی دا مؤمنان مجرمان نافرمان دیمه معنا ومن او هغه څوک صلاح چې صلاحیت پکشته من آبائهم د دو دو استادانو نه ځکه استاد په منځره د پلار دی وازواجهم او د دو دو ملګرو نه هم درس ملګری وذریاتهم او د دو دو شاګردانو نه دا ټولي معنی مظهری کوي مطلب دا چې یوازې دومره داخله و بلکې د دو متعلقین هم داخل کا کاغه متعلقین نسبی دي او کاغه متعلقین د علم پوجا دي انک انت العزیز الحکیم یقینا ته غالب حکمتون والا نو سورۃ الفرقان کې ویلو مسئولن دا دوا آیاتونه ما تاسو ته په تایید کې پیش کړو سورۃ آل عمران کې سوال کوونکې مؤمنان په خپل دي او سورت مومن کې سوال کوون کې چې دین واغام ملائک دي ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول انتم ازللتم عبادي تخويف اخروي او ورسره بیانې کې برات د الہو د مشرکانو نه واو عاطفه او دا ادب دې په هم باندې الله به دا عابدانم جمع کی او تمام معبودان باطله به الله پر ورځ د قیامت جمع کی وما او هاغه معبودان باطله یعبدون چې دوی عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله نه الله چې دوی جمع کی دا عابدان او معبودان ټول فیقولوا الله به ویم دې معبودان نه به تاسو کې انتم ازللتم عبادي دا مقوله د فیقولوا آیا تاسو اړول دي د جنت نازما بندگان ازللتم گمراه کړی دي تاسو اړول دي تاسو خطا کړی دي تاسو په دعوت کولو چې تاسو دوله د گمراهه دعوت ورکاو او دا هغه د گمراهه د دعوت په جبان دي دوی د جنت نه محروم شلم جنت دلار نه خطا شل جهنم تلاړل انتم ازللتم آیا گمراه کړی تاسو عبادی زما بندگان هاولای چې دا اولاد دي او عابدان تاسو دي مشرکان دي تاسو عبادت وکاو زما درې پرېخه او زما عبادت نه کو ام هم ظل السبيل یا دو گمراه شوی په خپل د الله د لارې نام یا په خپل گمراه شوی دي یا تاسو په دعوت باندې دو گمراه شوی نو معبودان په دوه قسم دي یو قسم معبودان هغه دي چې هغه دعوت چلولې دي چې زموږ عبادت کوي یو قسم معبودان دادي دا من الجنه والناس دي د انسانانو نوم دی او د جناتو د پیریانو نوم دی چې دعوت چلی خلکو ته وي چې مونږ ته سجدي کوي مونږ ته رکوګانی کوي زمونږ په نمونه باندې منښتي کوي او زمون په نوم باندې نظر نیاز کوي خلق له دعوت ورکی د خپل عبادت نو داسې بدبخت هم په کائنات کې شته دي او دیم قسم معبودان هغه دي چې خو دعوت نه دی کړي لکه انبیا دي ملائک دي نیکان او صالحان خلق دي الله دا غو تذکرہ کی قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء قالوا کی ضمیر راجه ده اغه معبودانو ته چاغو دعوت نه دی چلولې او د الله د یووالي او د الله د عبادت دعوت چلولې دي خلک ځان ته نه دی بللې بلکې خلک یې الله ته بللې دي قالوا ابو بوي سبحانك پاکي د تعالی رام سبحانك ما كان ينبغي لنا په دې باندې تاسو یو تایید وګورئ سورته مائده سورته مائده بالکل اخر بین و اذا سمعوا سپارا آیت نمبر 116 عیسی علی السلام سوی ادبن ویخه ما انکر عیسی قال هذا ادبن انکار ونکخه چې ما نه دی ویلی ما کله ویلی دی نه انکار نه نه کړي بلکې ادبن وی سبحانك پاکی د تعالی راي زما ربا ما يكون لي ابن عباس معنا کې ما يجوز لي ندي جائز ما لرا ان اقول چې زوم مخکنه جمله سره خلګي معنی دا چې صرف قول نه دی بلکې نیت هم موجود دی کله نا کله قول یو شانتی خو نیت بل شانتی اے زما رب زما په قولم ته خبرداري او سټم چې ما قول کو زما پزړه کې چې سنیتو تپاغیم خبردار ویم تعلم ما فی نفسی تپوه پاغس پاغ نیت چې زما په زړه کې ولا عالم ما فی نفسک او زنیم او پاغس چې ستا په ذات کې دي دې ته مشاکله ویل کیږي بدلته کې ګوره قال سبحانك او سورته فرقان ګوره التکی مغوسوی قالو سبحانك دغه ټول معبودان چاو دعوت نه دی چلولې زمون په خپل دا عقیده ده چې الله تعالی علاوه بل څوک معبود نشته دی موږ دغه عقیده دعوت چلولې دي خا تفسیر مظهری لیکي قاضی ثنا الله پانی پتی رحمه الله چې قالو سبحانك کدا مقوله د ملائکه وی او کدا انبیاء وی نو دا به تور تعجب دا به تورې تعجب وي ځکه هغه معصوم دي ځکه انبیا خود کفر دعوت نه چلی انبیا خو راغلي د اسلام دعوت د پاره چې هغه حق دعوت چلی خلق الله طرف ته بلی خان او که چرته دا مقوله د بوتانو شي نو په دې صورت کوم بیا تعجب دی ځکه مخلوق معبود نشي کېده مخلوق معبود نشي کېده معبود خو هغه ذات وی چې هغه خالق وی مخلوق خالق ته محتاج وی څوک چې محتاج وی نو هغه معبود نشي کېده تاسو پوه شئ خا اوس نقصان څه دی نقصان پاغه لذتونو کې پاغه نعمتونو کې د دنیا دو مستو تر دې چې دو تیر کړي حتا نسو ذکر تر دې چې یې کړی ته ذکر نه مراد الله دې یو معنا او دیم نسو ذکر نه مراد چې دعوت د انبیاو دې نصیحت مونږ چې کوم دعوت چلاو دوله دعوت ورکو د عبادت هغه دعوت دویر کو یا ذکر نه مراد قران دی حتا نسو ذکر تر دې چې دوی هیر کو قران عبد الله ابن عباس او امام مجاهد دو معنا کې چې ذکر نه مراد توحید دی نو معنا دا څه وکا حتا نسو ذکر تر دې چې دوی هیر کو یووال استام ستاد یووال نه دوه غافل شله او ستا صفات چې کومو هغه تقسیم کړو او غیر الله له ورکول شروع کړ وکانو قوما بورا دا ازلی فیصله ده وکانو فی علم الله اودو په علم د الله کې قوما یو قوم بورن تبا کی دن کې دا یو قوم تبا کی دن کې نبورن چې مصدر شي نو بیا چون کې مصدر داغه اطلاق په واحد هم راځي او داغه اطلاق چې په جمع هم راځي په دې صورت کې بیا اعتراض نشته دی ځکه قوم چې دین هغه جمع او بورن چې دی واحد دی په دې صورت کې بیا اعتراض نشتی ها که چرته بورن واحد شي بیا به اعتراض راځي نو موږ به جنس واخلو موږ به سواخلو جنس او د جنس اطلاق کې دی علی سویه په ټولو راځي اباز وی چې بورن نه مصدر دی او نه واحد دی بلکې جمع ده بورن نه مصدر دی او نه واحد دی بلکې دا جمع ده او د دې واحد چې راځي نو هغه بائرون راځي بائرون د دې واحد راځي او بورن چې د جمع ده لکه عوزن لکه عوزن جمع ده او داغه واحد چې د عائزون دی عوزن جمع ده او داغه واحد چې دینو عائزون دی او بیا حقیقت کې بور هغه شي ته ویل کی آی کې هیڅ خیر نه دغه وجه د چې عرب اغزم کې ته چې دغه نه فصل نه ملاويږي هغه ته بوار الارض وي بوار الارض خالص مکا او د خیر نه خالص مکا چې اس خیر بګی نه آیات کریمه د مشکلات القرآن نه دي هغه دا چې دلته کې الله فرمایل حتا نسو ذکر تر دې چې دو نصيحت ير ک قانون خدای چې په نسيان مؤاخذه نه وي ځکه ناسی چې دین هغه مرفوع القلم دی الله رب العزت څنګه و فرمایل حتا نسو ذک نصیحت ير کا تباشل دیو جن علماء لیکي چې حتا نسو ذک دا حمل دی په مجاز باندې دا حمل دی په مجاز باندې ذکر د نسیان مراد تن ترک ذکر د ملزوم مراد تنه لازم ذکر د ملزوم چې هغه ذکر دی ذکر د ملزوم چې هغه ذکر دی مراد تنه لازم دی چې هغه ترک دی ځکه نسیان د پاره ترک لازم دی نو معنا دا څه وکا حتا نسذک تر دې چې دو پرې خو د الله یواله عمدن قصدن وکانو فی علم الله یا وسوارو وګرځیدل دو قوم تبا کیدون کی فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا دا استتمد تخويف دخان او او به ویل شي دي عابدانو ته کذبوکم بما تقولون تکذیب کو تاسو معبودانو بما تقولون تاسو د وینا ما مصدریا مدخول په تعویل د مصدر سره کا مصدری معنی وکا چې دې معبودانو خو تاسو د وینا تکذیب کوم فما تستطيعون صرفا اوس به طاقت نه لرئ تاسو صرفا جلالین معنا کې دفن للعذاب او حال دا چې نصيحت کو ورته ابن کثیر خسته معنا کی وهو يعظه او حال دا چې من کوي د منکراتونه په سختۍ سره واز نرم نرم خبرو ته نه ویل کی افلان کې بواز کوي واز هغه پیغام ته ویل کیږي چې کې رد منکرات وي او پکې سختی وي لمن ابن کثیر کوي وهو يعذه او حال دا چې من کوي د منکراتو نه په سختۍ اور ته سوي یا بني لا تشرک بالله اے بچي زما شریک نګنی الله سلام ولی ان الشرک لظلم عظیم بشک شرک لوی ظلم دی هم آیات کې شپږ اعتراضونه او باغ شپږ اعتراضونه کې دو اعتراضونه لومبني هغه قابل غور وو یاکل الطعام ويمشي في الاسواق چې موږ د بشري رسول انکار کوو ولې ځکه د خوراک کوي د چې خوراک کوي د بسار موږ نه فیس غواړي د بسار موږ نه تنخوا غواړي او د د چې کوم ملګری دي هغه چې سده کې امامان کیږي او هم تنخوا غواړي جوار بغواړي غنم بغواړي دا موږ باندې بوج کیږي لہذا سوچ لو دی رسول الله چې خوراک کوي او بیا بازار ته چیزي نوال ته بازار نه اخلي هغه به مونږ نه اخلي دا دوه اعتراضونه د دغه دواړو اعتراضونو الله دلته کې جواب ورکړي اعتراض وردی کې جواب هغه معتبر وي چې هغه سوال پسې ذکر شي سوال پسې ذکر شي واقعي جواب هغه معتبر وي چې هغه سوال پسې ذکر شي لیکن کله کله جواب ورکون کې چې هغه ته مجيب ویل کېږي هغه تخويفا د سائل د سوال جواب رستو کی تخويفا بدل د کې الله رب العزت د سوال جواب کې تاخير کو تخويفا او بیا ورسره دې جواب کې تسلی هم دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ځکه اعتراضونه چې دا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وو الله فرمایي و ما ارسلنا ندلی گلی مونږه قبل کا مخکې د تانا دلته کې من نه داخل کړي من المرسلین د رسولانو نه الا انهم لا ياكلون الطعام تاکیدات ته ګوره کلام په نقشه د استثناء کې ذکر کول دا هم دلالت په تاکید باندې کوي او بیا انهم کې انهم دلالت په تاکید باندې کوي لیا کولون کې لام تاکیدیا دا تمام تاکیدات الله کریم په دې راړي زکه مکه والا د بشری رسول منکرو د بشری رسول منکرو دا دستور په خانه را روان دی چې بشریت او رسالت کې معاشره تضاد غني ودا دوړ سيزونه په یو ځای کې جمع کېدې نشي خو فرق دا دی چې د مکه والو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بشریت من زکه داغو بلار کتلو نکونه کتلو خپل خپلوانی کتلو نسب کتلو بشریت من لیکن د رسالت نه انکار کو او د دې زمانه بدبخت او ناقوا او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت منی خو بشریت نه منی دا د شیطان کوشش دی په هر دور کې پسنه سره طریقه باندې انسانان گمراه کوي څوک د رسالت انکار کوي څوک د بشریت انکار کوي لکه څنګه رسالت قطعی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سه بشریتم قطعی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خام الا انهم لا یاکلون الطعام مگر وو چې خوراک به کاو ويمشون في الاسواق او ګرځیدل با په بازارونو کې لپاره د دعوت دا کې د سره لګوخه د کمبیا بنا ضرورت بازار ته نزي د دعوت د پاره بتل او د دعوت د پاره بازار ته تل دي ته دینی ضرورت ویل کی یا خپل د خوراک او اسکاک د سيزونو د اغستو د پاره بازار ته تل په تقاضای بشریت دا چې دینو دنیوي ضرورت شو ولومبنه احتمال دا دی چې بعضکم نه مراد انبیا دي توجه بعضکم نه مراد څوک دي انبیا او لبعض نه مراد امت ته بعضکم نه مراد انبیا او لبعض نه مراد چې د امت خصوصا هغه امت چې هغه اعتراض کوي په انبیا او باندې چې خوراک ونی کوي او بازار ته ولې ځي پیګه کنه بعض کوم نه مراد څوک دي انبیا او لباز نه مراد چې د امت خصوصا معترضین نو معنا دا شو کا وجعلنا بعضکم لباس او ګرځو مونږه بعضکم بعض تاسو نه یعنی انبیا انبیا مون ګرځو لبازن بازو ته پاره چې هغه اعتراض کوونکې دي د انبیا مون ګرځو دي معترضینو ته پاره سبب د امتحان انبیا سبب د امتحان دی لپاره د معترضینو آیا دو اعتراض کوي او کی ایمان راړي آیا دو اعتراض کوي او کې ایمان راړي نو امتحان نرستو نتیجه راوځي چا اعتراض کو دې فعل شو چا ایمان راړو دې پاس شو یو معنا دا شو دیو معنا وجعلنا بعضکم لبعض فتنه په دې دویم احتمال کې بعضکم نه مراد امت واخلم او لبعض نه مراد انبیا واخلم بعضکم نه مراد امت او لباس نه مراد چې دي انبیا دي نو معنا دا شو کا وجالنا او ګرځو مونږه بعضکم بعض د تاسو نه یعنی دا امت مونږ ګرځو سبب د امتحان لباس نه پر د انبیاو نو پدې کې امت چې دغه سبب د امتحان وګرځي د چا د پاره انبیاو د پاره معنی دا چې امت انکار کوي امت ایمان راړي اعتراضونه کوي نافرمانی کوي اصل مقصد الله د انبیاو امتحان اخلي چې دوی څه کوي جزا کوي فزا کوي فریاد کوي کومه طریقه اختیاري نو په دې صورت کې پاس کېدل او پاس کېدل دي ځکه په دې دویمه توجیه کې امتحان چې غسته کیږي هغه د انبیانو نه غسته کیږي انبیا په هر میدان کې سي پاس دو توجیهات درېمه توجیه وجعلنا بعضکم لبعض فتنه دلته کې بعضکم نه مراد چي دي مؤمنان دي او لباس نه مراد کافران بعض کوم نه مراد سدي مؤمنان او لباس نه مراد کافران دي یعنی بعض کوم نه مراد صحابه او لباس نه مراد کافران دا قول د حضرت قتاده رحمه الله دی 170 هجری کې د وفات دی حضرت قتاده جلیل القدر تابعی دی او ده فرمایي چې قریش به مؤمنانو سره استهزاء کوله او دا به ویم چې د ملګری زمون غلامانو په خېټه ماړو موږ بوله وافره خوراک ورکو لیکن کله چې د محمد غلامان شلم اوس ګټي تړي خوراک ورته نه ملاويږي الله د آیات راولې چې دا وجود د مؤمنانو دا سبب د امتحان دی تاسو د باره قریشو دا وجود د دو دا تاسو د پاره امتحان دی که تاسو ایمان راړ او دغه فقر تاسو اختیار کو نو کامیاب بشئ پاس بشئ جنت ته بلار شئ او که انکار کو ناکام بئ او سلورم احتمال هغه دا دی چې بعض کوم نه مراد چې دینو مالدار دی او لباس نه مراد غربا دی بعضکم نه مراد مالدار دي او لباس نه مراد غربا دي یا بعضکم نه مراد غربا دي لباس نه مراد مالدار دي او فتنتن ابتلا ازمائش اتصبرون آیات صبر کوي معنا دا چې صبر وکړي د معترضینو اعتراضونو ته وګورئ او چې کوم اعتراضونه کوي په هغه اعتراضونو باندې صبر کوئ استقامت نه کار واخلئ لکه څنګه رسولانو صبر کړی دی تاسو هم صبر کوئ وکان ربک بصیرا او ستارب لیدون کې دی ستارب ګوري حدیث کې راځي د بخاری او د مسلم روایت ته حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل اذا نظر احدکم الى من فضل عليه في المال والجسم کله چې یو تن تاسو کې مالدار ته وګوري یا خوبصورت ته وګوري مالدار ته وګوري او خوبصورت ته وګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فلینظر الى من هو اسفل منه یا اسفل منه اسفلهم ویل شي ځکه ينظر فعل فاعل له او اسفلهم ویل شي ځکه هو ما قبل مبتدا ده فلینظر الى من هو اسفل منه دې دلان دي توغوري ځکه دې دې غریب ته وګوري او دې دې بد صورت ته وګوري غریب ته دی وګوري د تب تسلی ملاويږي او د شکر توفیق به ملاويږي د دې د ځان نه بد صورت ته وګوري تسلی به ملاويږي چې زه خداغه نه خوبصورت هم کنه او د شکر توفیق به ورته ملاويږي د ځان نه کته دی غریب ته وګوري تسلی به ملاويږي او د شکر توفیق به ملاويږي وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه ونرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا كبيرا زجر د کافرانو تپاقوال کبیه او ناجایز مطالبات او دو مطالبه به الله ذکر کوي د کافرانو یو مطالبه ملائک ولې ناراضي لولا انزل علينا الملائکه او دویمه مطالبه او نرى ربنا مونږ رب ولې نګورو دا دو مطالبه او بیا د آیات پاول کې وو راغلي دي دیو کې دوه احتمال دي یو احتمال تفسیری المنیر لکی وحبت الزهلی رحم الله هغه فرمایي چې واو عاطفه ده او دا آیات ادب ده په سلورم نمبر آیات باندې لیکن بهتر توجیه بدای چې وو تفسیریه شي او د دې ربط به مخکنی آیت سره برابر شي واو تفسیریه او مخکنی آیات کې الله فرمایلی او فتنتن وجعلنا بعضکم لبعض فتنام نو الته کې باز نه مراد ما کافر واغستل چې دا کافر چې دی لبازن لپاره د انبیا او فتنه ده اوس الله دا کی تفسیر کوي چې دا کافر د انبیا او د لپاره فتنه څنګه ده فتنه دا سلا چې ناجایزه مطالبه کوي اوس هغه ناجایزه مطالبه سری دو مطالبه وقال الذين ويها كسان لا يرجون لقانا چې نه یریږي زمونږ د ملاقات نام نو رجا چې دی دا په معنا د امید راځي خدل ته کې مجازن په معنا د خوف ځکه جمهور لغت چې دی آی کې حقیقتا رجا په معنا د امید راځي لیکن کله نا کله د غمانه په معنا د خوف مستعار کیږي دغه وجه نه دي کې مجاز راغی ها البته د بازو پنيز چې دینو رجا چې دینو دا امید او خوف دواړو کې د دې استعمال حقیقتا دی بیا پکې مجاز نشته دا غالبا د تهاما لغت دی او دې ته ویل کېږي علت د مطالبه دا مطالبه ولې کوي ځکه لا يرجون لقانا نه یریږي زمونږ د ملاقات نام د الله د ملاقات نه نه یریږي په دغه وجه دوه مطالبه کوي لولا انزل علينا الملائکه دا مقوله د قال لولا انزل ولنا را کوزيږي علينا په موږ باندې الملائکه فرشتي نو دې کې دوه احتمال دي سو احتمال دي دوه یو احتمال دا دی چې موږ له ملائک په کار دي زموږ د هدایت او د رهنمایت لپاره ملائک په کار دي چې نه خوراک کوي او نسکاک کوي موږ بیا اعتراض نه کوو ما لهذا الرسول یاکل الطعام ويمشي في الاسواق فرشتي د هدایت د پاره پکار دي یو معنی ده دوه معنی ده لولا انزل علينا الملائکه فرشتي ولن را کوزيږي چې موږ د اطلاع را کی چې محمد د الله رسول دی په دمن ایمان راړی دعوت چلی موږ به تصدیق وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صداقت باندې ملائک ولې نه راګوزيږي دا دوه احتمال او نرا ربنا دي کوم دوه احتمال دي دوه احتمال یو احتمال دا او نرا ربنا چې مونږ وګورو رب یا مونږ مونږ وګورو رب مطلب دا چې قتل د رب دا به دلیل شي په دې چې مونږ ته رسالت ملاو شي نو معنا دا چې مونږ رب وګورو مونږ کې یو تن رسول کې یا مونږ ټول رسولان کې اور انا ربنا کې صنعت لفت صنعت لفت دا سورۃ زمر کې تاسو ته تفسیر کوم دي ان شاء الله د صنعت لفت نو مونږ رسولان کې یا مونږ کې یو تن رسول کې یا مونږ رب وګورو او رب مونږ ته وایي چې دا محمد زما پیغمبر دی او په د باندې ایمان راړای او نرا ربنا اعتراض وردیږي چې دوی چې مطالبه کړی دا چې موږ خپل رب وګورو دا مطالبه خو موسی علی السلام هم کړی و او دا مطالبه خو بنی اسرائیل هم کړی و لہذا درې مطالبه شو تاسو ګوره سورته اعراف سورته اعراف نهم سپارا آیت نمبر 143 او خبر یو کړی هغه سره رب داغه قال رب ارني انظر اليك موسی عليه السلام وی چې زما ربا ارني درخواست ارني درخواست انظر اليك جواب د درخواست زنه شملې دلای کې دي دارت د په معتزله باندې چاغو د رؤیت د باری تعالی منکر دي مونږ دا چې رؤیت د الله چې دی داګه درې صورتونه دي یو په دنیا کې قتل یو په آخرت کې قتل او دریم په شپه د معراج کې په دنیا کې قتل ممکن دي خو واقع شوی نه دي رؤیت د الله تعالی ممکن دي خو وقوعي نه دي واقع شوی نه دي او په امکان باندې دلیل د جلیل القدر پیغمبر مطالبه او درخواست چاغو وی ربي اريني انظر لك موسی عليه السلام جلیل القدر پیغمبر دی دا مطالبه د لوی پیغمبر دلیل دی په خبره چې رؤیت د الله ممکن دی اوس واقع شوه نه دی پاغه معنی دلیل لن ترانی لن ترانی لن ترانی تنشلی دل امام ابن عباس معنا کی فی الدنیا تفسیر کبیر معنا کی لن ترانی بعین فانیه وانا اول مؤمنین زړم به د مؤمنانو نه ګور موسی علی السلام مطالبه کړ دا رنګي سورته بقره ګوره تاسو سورته بقره آیت نمبر 55 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً او کله چې وی تاسو اے موسی لنو منا مونږ ایمان نه راړو پتا باندې حتا نر الله تر دې چې ګورو مونږ الله جهرتن مخامخ بالکل مخامخ مونږ ګورو الله دا ګوره مطالبه د عناد وخه مدارک لیکي دا مطالبه عنادن و په دغه وجه عذاب کې گرفتار شو فاخذتكم الصاعقه ونی ولې تاسو بیوشای وانتم تنظرون حال دا چې تاسو قتل تاسو بیوش پراته وای دا درې مطالبه دي اې دې سورۃ الفرقان کې د مکی والو مطالبه نو په دې درې واړو مطالبو کې چې کومه مطالبه د موسی عليه السلام وام هغه د محبت په وجوه سب وجوه محبت څنګه پتاو لګی دا ځکه الفاظ د مطالبه هغه دلالت کوي په محبت باندې الفاظ دلالت کوي په محبت باندې او دلته چې دا مطالبه د اهل مکه دا دلالت کوي په ضد او عناد باندې ځکه مخکې نه اعتراضونه را روان دي وقال الذين ويا كسان لا يرجون لقانا چې نه یریږي زمونږ د ملاقات نه لولا انزل علينا الملائکه ولن نازلېږي په موږ باندې فرشته او نرا ربنا یا ولنو ګورو موږ خپل رب لقد استكبروا في انفسهم واتوا توا كبيرا دو علتونه الله ذکر کوي چونکه مطالبه دوه وي علتونه هم دوه دي یو مطالبه وا چې موږ ملائک ولې نه ګورو ملائک ولې نه راکوزيږي داغي علت دا ده لقد استكبروا في انفسهم تکبر داخل شوه دی فی انفسهم فی قلوبهم د دوی بزرونو کې دې ته ویل کېږي علت د لومبنه مطالبه او د دویمه مطالبه علت او نرا ربنا د الله د کتو مطالبه کول واتو تو ان کبیرام سرکشی کړي دا دولوی سرکشی کفر شدید جهل شدید او ظلم شدید ته لکی آتو تو ان کبیره ځکه اتو باغ دې کې استعماليږي چې کوم ځای کې دریو خبرو کې شدت موجود وي کفر کې شدت وي جهل کې شدت وي او ظلم کې شدت وي اعتراض والے دي کې چې بنی اسرائیل دا مطالبه کړې و نو فورا فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون ونی ول بیوشای موت پراغه ادو باندې عذاب ور نه راځي عذاب ځکه نه راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موجود دی قانون د الله دی تفسیر کبیر کې لیکي امام رازی رحمه الله چې دوه خبرې موجود وي عذاب به نه راځي یو وجود د نبی دویم وجود د استغفار او دا کافر به ملائکه خپل پستر کو باندې وګوري لیکن لا بشرا لهم لیکن لا بشرا لهم اگر کو زیدل د ملائکه تو هغه به لپاره د خوشاله نه اول سر کې لفظ د یوم راغلی دی د یوم کې درې احتمال دي یو احتمال دا چې یوم نو مراد یوم الموت یوم نو مراد یوم الموت او الملائکه نو مراد د زنکدن ملائک دي کله چې دون روحونه اخلي چې هغه اسرائیل دی او داغه اعوان دي ملک الموت و اعوانه فرشتہ د موت او دغه رنګ داغه ماتخت یوم نه مراد یوم الموت الملائکه نه مراد د موت ملائک او دویم دا چې یوم نه مراد چې دی یوم البعث دی کله چې د قبر نه راپورته کیږي او الملائکه نه مراد چې هغه ملائک دي چې کلام دا فرشتي دا دا کافر او انسانان چې د فرشتي میدان محشر ته شړی یا یوم نه مراد چې یوم القیامه او الملائکه نه مراد چې د قیامت فرشتي اگر از يرون الملائکه تا دو وګوري ملائکه لا بشرا یوم اذن نبوی خوشخبری دو د پاره دې ته لیکي کی جمله معترضه لا بشرا نبوي خوشخبری یوم ایذن پدغه رذل المجرمین لپاره د مجرمانو قانون دا چې مخکې اسم ظاهر ذکر شینو دوباره اسم ضمیر راوړل کېږي دلته د اسم ضمیر په ځای باندې اسم ظاهر راړو امام قرطبي رحمه الله هغه فرمایي چې یقولون کې ضمیر دواړو تراجه دي او دې ته هم صنعت اللف ویل کېږي ضمیر مجرمانو ته هم راجه دي او ضمیر ملائکه ته هم راجه دي ها نو هر کله چې ضمیر دواړو تراجه شو نو حجرن دا قول تتمه د تخویف او جواب د سوال مقدره اعتراض راغی چې دې مجرمانو خو په دنیا کې نیک نیک اعمال کړی دي کرونا وایرس راغلی او مسلمانانو سره تعاون کړی دی پیسې لګلې دي وړي لګلې دي چيني لګلې ده نیک اعمال دي مجرمانو په دنیا کې کړی دي زلزلې راغلي وي متاثرینو سره تعاون کړي دي نیک کارونه کړی دي جماعتونه جوړ کړی دي ابو جهل مسجد حرام جوړ کړي او دا غرنګ نور ډیرو کافرانو لوی لوی کارونه نیک اعمال اجالتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن امن بالله واليوم الاخر دا نیک اعمال دو کړی دي والله دا هغه نیک اعمال مبارک فرمایي وقدمنا قصدنا امام مجاهد معنا کې آمدنا وقدمنا او قصبو کومګه الا ما عملو هاغه نیکو اعمالو ته چې د مجرمانو د کافرانو کړی دي من عملن من عمل برن من عمل برن کم نیک کار چې دوی کړی دی عند انفسهم قید وسره ولګوا د دوی په ګمان کې هغه نیک عملو حال دا چې ایمان نشته دی نو نیک عمل هم بد دی ځکه د نیک عمل د حفاظت د پاره عقیده شرط دی چې عقیده درست وي یو تن مؤمن وي ځکه علما لیکي چې عمل د حفاظت د پاره درې شرایط دي د عمل د حفاظت د پاره درې شرایط دي دا ګرمه څه وځي لومبنه شرط هغه ته ویل کېږي عقیده د توحید چې او تن الله یو غني او دویم شرط اتباع د سنت عمل په طریقه د پیغمبر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق عمل کړي او دریم شرط اخلاص عقیده د توحید اتباع د نبی اخلاص دا درې شرایط موجود وو عمل محفوظ دی اگر چې د لارې نه ضروري شی لري کړي دی حدیث کې راځي کتاب الایمان مشکات المصابیح کی روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الایمان ایمان بضعه و سبعون شعبه سلپاس او یاد رجی دی اعلی درجه کلمت لا اله الا الله او ادنا درجه چې نو هغه اماتت الاذان الطريق هغه ضروري شه ده لار نه لري کول الله فرمایي وقدمنا وقصبو کومګه الا ما عملوا هغه نه کو اعمال تعملوا چې دوی کړی دي من عمل من عمل بر علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ فرمایي حبا ان اغه ذرات ته ویل کیږي چې د نور شو اگانې پروشندان کې یا په کړکې کې کمرې ته راځي د نور شو اگانې چې پروشندان کې یا په کړکې کې کمرې ته راځي او پاغه شعا کې چې کم ذرات وي هغه ته عرب حبا انوي هغه ته عرب حبا انوي ځکه هغه ذرات چې هغه په تیلې کې نه چولې کیږي هغه ذرات چې هغه په لاس کې نه نیولې کیږي دا هغه ذرات نه تسکار نشي هغه ستلې او هغه ذرات په تیرې کې نخ کاریږي الله فرمایي چې موږ به د کافرانو نیکو اعمالو سره دغه کار وکړو خا اصحاب الجنه یومئذ خیر مستقر واحسن مقیلا مختصر بشارت مؤمنانو ته کافرانو باندې تر کافران باغ باندې اعتراضونه کوي قانون کوي دادی او دادی مؤمنان دي داغو نیک اعمال محفوظ شلو الله فرمایي اصحاب الجنه جنت والا بوي یوم ایزن پدغه رز خیر غرا مستقرا بزید پاتې کېدو کې واحسن مقیلا او خسته زید آرام خسته ده زید آرام مستقر اصل کې ویل کېږي دوامي آرام غاتا اغه زید آرام چې هغه همیشه وي دا غزين وتلني دا صرف جنت دی او مقیل دا د قیلولی ناغسته شوی دی قیلوله اصل کې ویل کېږي د ګرمي خوب تام د ګرمي خوب تا اعتراض واردېږي صحیح حدیث نه دا خبره ثابتېږي چې جنت کې به خوب نه ځکه خوب نه خد تکاوت ده جنت کې تکاوت نشته ده نو خوب به امني او د دې آیات نه خدا خبره ثابتېږي چې ال د کې بقیل لوي د غرمه آرام بوي مفسرین په جواب کې لیکي چې دلته کې مجاز ده دلته کې څه ده مجاز ده او مقیل ذکر د خوب مراد تن آرام ده مطلب دا چې دوی به همیشه په آرام وي بیا آرام وبني ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکه تنزيلا تخويف او شپږ هیبتونه الله د قیامت ذکر کوي په دې صورت کې دا لفظ د شپږ شپږ ډیر مکرر دی ښا دا شپږ نمبر دی تبلیغیانو د الله د نور دا د الله نور دی چې داغه سورې به د الله د نور سورې لکه سوره البقره تاسو ګوره آیت نمبر 210 سوره البقره سوره البقره آیت نمبر 210 سيقول بارا او د نسب اخیری آیات د لومبني نسب هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام انتظار نه کی دا يهود صورت مدنی دی نو غمام نه مراد چې دی یا سپینه وریځ ده یا سورې د الله دی د الله د نور او یا غمام نه مراد ملائک دي ونزل الملائکه تو راکوز بکړي شي ملائک تنزيل پر راکوزي دوم الملک یوم اذن الحق دو حالات ذکر شلخه دو هیبتونه د اسمان چاودل دا یو هیبت بیا د خطرناکه د خطرناکو ملائکو را کوزیدل هغه ملائک چې هغه مقرر دي په جهنم باندې دا دویم هیبت او دریم هیبت الملک وی با بادشاہی الملک مبتدا کا علل کافرین په کافرانو باندې غیر یسیر نبوی اسانی دن کې نبوی اسانی دن کې سورته مدثر آیت نمبر 9 10 دلته کې الله فرمایي وکانه یومن الکافرین عسیرا وی با په کافرانو باندې سختان د علل کافرین وی اشاره د خبره ته چې مؤمنانو باندې بدارت اسانه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وهو علی المؤمنین اخف من صلاه مکتوبه مختصر به چې فرضي موز باندې څومره ټیم لګي دا نه به مختصر وي یصلیها فی الدنیا مسند امام احمد ابن حنبل کی روایت ده حالانکه مقدار داغه سورۃ المعارج تاسو ګورئ سورۃ المعارج دغه سپارت تبارک الذی سورۃ المعارج 29 مپارا آیت نمبر 4 آیت نمبر 4 الف لام میم سجده آیت نمبر 5 ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون چې د مقدار دا غزر کلام دا دومره درنه ورځ دا په کافرانو باندې سختي او په مؤمنانو باندې با اسانه امام رازی لیکي چې مشرک دی ظالم نه مراد ابن کثیر لیکي چې مبتدی او منافق دی ټول مراد کې دی شيخه کافرم ظالم دی مشرکم ظالم دی مبتدیهم ظالم دی منافقم ظالم دی یو بل قول دی هغه دا چې ظالم نه مراد عقبه بن ابي معيط ته عقبه بن ابي معيط جنگ بدر کې مردار شو علي المرتضی رضی الله تعالی عنہ د توري لاندې راغی واقع د مکه ده او بخاری دویم جل کتاب المغازی رمبنه صفحه کې دریم یا سرم حدیث ته غرمټه مو نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې بار تو وته عقبه بن ابي معيط په دروازه کې ولاړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دعوت ورک دن لاړ غرمه روټه نبی کریم صلی الله علیه وسلم عقبه سره وخوړل پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه دعوت ورک چې کلمه وایا او د دوه ملګری وخه یو امیه ابن خلف او دویم ابی ابن خلف په دې دواړو کې چکم ابي دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حد کې مردار کړو نو روټه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخوړل نو دله دعوت ورکړه د کلمې چې کلمه وایا د کلمه ویلا مسلمان شو د کې ناصابه د دوه ملګرو ته پته ولګیدا امیه ابن خلد ته پته ولګیدا ابی ابن خلد ته پته ولګیدا هغه زما ستا ملګرتیا ختمه ته مسلمان شي او تا کلمه ویلې ده اخر دا چې مرتد شو الله فرمایي و یوم یعز الظالم یاد کا غرض چې چک بلګي ظالم الا یده په دوه لاسونو باندې یقولو دی بوي یا لیتنی یا لیتنی یا حرف ندا او منادا محذوف ده ځکه لیت معنی حرف ندا نه داخليږي یا قوم لیتنی یا قوم لیتنی ای زما قوم هی افسوس دې مال را اتخذتو مع الرسول سبیلا اتخذتو فی الدنیا چینی ولې وې ما په دنیا کې مع الرسول سره د رسول ناسبینا لار د ملګرتیا سبیلن لار د ملګرتیا چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګرتیا کړې وې او امیہ او ابی سره ما ملګرتیا نه وکړي یا ویل تعالی تنی لمتخذ هاي افسوس دې ما لرا لمتخذ چې نوې نیولې ما فلانن فلان کې امی ابن خلف یا ابی ابن خلف خلیل الملګری لقد ازلنی عن الذکر بعد اذ جانی یقینا خطا کړم زاغه ان ذکر دلته کې ذکر نه مراد د پیغمبر ملګرتیا ده ذکر نه مراد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرتیا ده خطا کړم زه لقد ازلنی زی واړولم ان ذکر د پیغمبر د ملګرتیا نه بعد از جانی بعد بلوغه الیا تفسیر کبیر معنا کی بعد اذجانی بعد بلوغه الیا پس د دینه چې هغه محبوب ملګری زما کور تراغه مال دعوت هم راک ما کلمه هم ویلا لیکن بیا هغه ملګرتیا ما پرې خود بعد از جانی پس د دینه چې زما خوا تراغه وکانه شیطان الانسان خذولا دې جمله کې دوه احتمال دي یو احتمال دا چې دا مقوله ده الله ده او دې ته لیکيږي ادخال الهي جواب القرآن کې لیکي وکانه شیطان او د شیطان للانسان لپاره د انسان دغه سه انسان چې هغه ته خملګره ملاو شي او دا خملګری ملګرتیا پری دي او بی دینه پسې لاړ شي وکانه شیطان او د شیطان للانسان لپاره د انسان خذولن شرمون کې یو احتمال دا چې دا مقوله ده الله ده او دویم احتمال دا دی چې وکانه شیطان دا مقوله د خملګری ده دا مقوله ده خملګری ده هغه خمل ګره وی وکانه شیطان للانسان خذولا شیطان او شرمولې چې زما د ملګرتیا نه واړولې او هغه ملګری سره ملګری کړی چې هغه جهنم ته تو سره لاړې حدیث کې راځي بخاری کې روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حضرت انس او د ابن مسعود روایت رضی الله عنهما المرء مع من احبه پرز د قیامت به سړی هغه چا سره چې چا سره په دنیا کې ملګرتیا وا دا د بخاری روایت ته او اصحاب السنن هم دا روایت نقل کړي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی فرمایي المرء على دين خليله سړی خپل د ملګری په دین باندې وي المرء على دين خليله سړی خپل د ملګری په دین باندې وي فلینظر من يخاللو وګورئ چې چا سره ملګرتیا کوي ملګری څنګه دي ملګری نیک دی او که بد دی که نیک ملګری دی به نیک وي او که بد ملګری دی به بد وي او ترمذی کی روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تصاحب الا مؤمنا ملګرتیا چې کوي مؤمن سره کوا ولا یاکل طعامک الا تقی او په ملګرتیا کې ستا خوراک د تقی ملګری وخوري هغه ملګری چې هغه پرهیزګار دی متقی دی هغه ستا خوراک وخوري امام قرطبي رحمه الله د مالک ابن دینار قول نقل کې دلته کې او فرمای انک ان تنقل الاحجار مع الابرار خير لك من ان تاكل الحيث مع الفجار امام قرطبی رحم الله فرمای انک ان تنقل الاحجار بشکا کته غټي اوچته کې نیکو خلق سره ان تنقل الاحجار مع الابرار نیکو خلق سره ته غټي اوچته کې ځان په تکلیف کې کې او پورا رز ګران تیر کې او د نیکو خلکو ګټي او چته کې خیر لک من ان تاکل الحیس مع الفجار دا ګټي او چتول تعالی باندې بهتر دي د دینا چته چته بد خلکو سره فساق او فجار سره حلوا اخري ثم انشد بیا مالک ابن دیران دلته کې اشعار وي او دا الفاظ وي چې وصاحب خيار الناس تنجو مسلمان وصاحب خيار الناس تنجو مسلما ملګرتیا کوا بهتره خلکو سره نجات بتا ته ملاو شي او بچ بشي او وصاحب شران الناس یومن فتندما او کته ملګرتیاو کې بد خلکو سره یو ورځ نوخ پیمانه وي وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا علت د افسوس دا دوا افسوسونه ولي کې پر د قیامت چې د افسوس کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تابعداري او د افسوس کې د خملګری دا ولي دا پدې چې پر د قیامت با الله وي پیغمبر به وي وقال الرسول رسول به وي یا رب زما ربا امام رازی لیکي یرید محمدن یشکو الی الله رسول نه مراد محمد دی شکایت کی الله ته یا رب یا زما ربا ان قومی یا ان قومی یا زمون په قرات کې یا ساکن ده یا صدا ساکن ده نافع ابو عمر او بزی چې ده په فتحې د یا سره ویل ده ان قوم یا او باقی قرا چې څومره دي او په اسکان د یا سره وي چې ستا دشمن ته هدایت ملاو شو بیا تا ته فتح ملاو شو ونصيرا او مدد کون کې د خپل رسول چاغه تباک بیا تا ته فتح ملاو شو وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده اعتراض د کافرانو کافرو وی کدا قران د الله کتاب وی نو په کار دا نه چې مخکنو آسماني کتابونو شانته دا هم نازل شوی په یو ځل آسماني کتابونه په یو ځل راغلي دي او قران مونږ ګورو لګ لګ راځي معلومیږي دا محمد د ځان نه جوړي افتراه واعانه عليه قوم اخرون او د چانه مدد حاصلې نو دا اعتراض د کافرو بعض علماء لیکي چې کفرون مراد يهود دي نو په دې صورت کې د آیات مدني شوه ځکه مکی آیاتونو کې مدني آیاتونه وی مکی سوراتونو کې مدني آیاتونه وی وقال الذين كفروا ويا كسان چې کفر کړي دي لولا نزل ولی نشی نازل دی علیه په محمد باندې القرآن او قرآن جمله واحده په یوزل پشان د تورات پشان د زبور پشان د انجیل چې هغه په یو ځل نازل شیو په کار دا چې د منم دا قران په یو ځل نازل شوی وي چې ته دا د الله کتاب وي نو کفرون مراد يهود زکه دا اعتراض او ته معلومو دا کتابونه په غو نازل شیو او دویم احتمال دا چې آیات مکی دي او کفرون مراد اهل مکه دي او دا اعتراض او ته يهود خور کذالک الله فرمایي فعلنا کذالک مخکنی کتابونه مونږ په یو ځل را لګلیو لیکن قران به مونږ تدریجن تدریجن لګ لګ نازلو په 23 سال جون کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم به نازلو کذالک فعلنا کذالک مونږ به دا قران لګ لګ نازلو ولې زکه درې فائدې دي پکې او لمبنه جواب مونږ چې تدریجن تدریجن دا الله کتاب لګ لګ نازلو مقصد زمونږ دا دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه مضبوط شي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه مضبوط شي او بل خبره دا ده چې د واقعاتو او د حالاتو موافق قران نازلېږي هغه سره مانوي بصارت هم حاصلېږي هغه سره مانوي بصارت هم حاصلېږي چې دا بکیږي دا بکیږي داغه مطابق قران نازل شي داغه سره مانوي بصیرت هم حاصلېږي او درې خبرې وجود تراله یو دا دلالت لفظیه دویم مانوي بصیرت او دریم قرائن حالیه تفسیر مظهری لیکي او درې خبرې وجود تراله یو دا دلالت لفظیه د قران الفاظ چې دي داسې مضبوط الفاظ دي چې سړی ورته ګوري امام طرف ته متوجي کیږي یو دویم دا مانوي بصیرت چې د حالاتو او د واقعاتو مطابق آیاتونه رااله او دریم دا قرائن حالیه دا ټول چې ملاو شي نو د سره قرآني بلاغت کې اضافه راځي په دغه وجہ د قرآن په نزول کې تدریج مقصود دی د قرآن په نزول کې تدریج مقصود دی لینو ثبت به فؤادک دې د پاره چې کلک کومګه به بنازلولو د قرآن تدریجن تدریجن فؤادک زلستان یو مقصد دی انزلناه ورتلناه ترتیلا ترتیل اصل کې ویل کېږي واضح بیان ته دا معنی د ابن عباس ته واضح بیان ورتلناه ترتیلا چې واضح کوم دا خپ وضاحت سره او وضاحت به ال راضي چې قران لګ لګ نازل شي یو معنا دوی معنا امام صدی رحمه الله کوي هغه فرمایي ورت الله ترتیلا ترتیل اصل کې ویل کېږي ټوکړي ټوکړي کول تا لګ لګ ټوکړي ټوکړي کول آیات آیات را لګل کل نا کل چې دی یو جمله راشي لکه غیر اولی ضرر او کله نا کله رکوع راشي کله نا کله پوره صورت نازل شي امام صدی رحم الله فرمایي چې ترتیل اصل کې ویل کېږي ټوکړي ټوکړي کول ته امام مجاهد رحم الله فرمایي چې یو حصہ د بل حصے نه جدا کول یو حصہ د بل حصے نه جدا کول او اصل مقصد ترتیل چې دی دا سه اعتراض چې هغه سره ستاسو نبوت مجروح کړي او هغه په ذریعہ په معاشره کې شکوک او شبهات پیدا کړي او کم خلک چې اسلام طرف تمایل کیږي هغه واپس کیږي لکه لولا نزل عليه القران جمله واحده دا اعتراض وکړه دې سره شوبه پیدا کیده چې مخکنی آسماني کتابونه په یو ځل نازل شوي دي آسماني کتابونه او دا قران کا آسماني کتابونه په یو ځل بنازل شوی په شان د مخکنو کتابونو دا شوبه رااله او یا دا شوبه لولا انزل علينا الملائکه او نرى ربنا او ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق دا ټول اعتراضونه دي نو معنی دا چې په معاشره کې به اعتراضونه راشي بیا به د هغه اعتراضونو جواب راشي نو کچرتا کتاب په یو ځل لاغلې وي په اوله حصہ کې یا درمیاني حصہ کې د پیغمبر یا اخري حصہ کې د پیغمبر نو د دې اعتراضونو جواب بنو راغلې نو الله رب العزت دا کتاب چې لګ لګ را لګلې ده دا دې مقصد د باره چې کم اعتراضونه قومونه کوي او باغی سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبوت مجروح کوي داغي جوابونه بنازلېږي ولا یاتون کاون راوړي دوتا تا به مثلا سے اعتراض الا جئناک مگر راوړو مونږ تا تا بالحق جواب داغه حق نه مراد جواب دی واحسن تفسیرا او خسته وضاحت خسته بیان نو جواب هغه چې پای کې دوه خبرې موجود وي تخویف اخروی او درې حالات الله ذکر کوي ولومبنه حال يحشرون على وجوههم د دو حشر په مخونو کې او دویم حال شر مکانا او دریم حال چې دی وازل سبیلا امام قرطبی رحم الله لیکي وربط الايه ومن یذلل سوک چې الله گمراه کی زمان نبی فلن تجد لهم تبنمومی دولرا اولیاء دوستان د هدایت دوستان د هدایت من دونه ما سوا د الله نه ونحشرهم او جمع بکو مونږ دو یوم القیامت پرز د قیامت علا وجوههم په مخونو باندې واذل سبیلا فی الدنیا او زیاد خطا کون کی ودو زیاد گمراه کی دن کی ودو زیاد گمراه والو سبیلا په اعتبار د لارې په دنیا کې او سبیل نه مراد چي دي سبیل د توحید الله دی یو وای لارې پرې خبام او یا واضل سبیلا دی تعلق د اخرت سره دی واضل او خطا کون کی دی دو سبیلا لار د جنت جهنم تلاړل الله دې عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین اخلاص سره دعا وغواړي چې څوک فات شي دي الله دې داغي مغفرت نصیب کړي میر سمنک سبله دعا وغواړي الله دې داغي مغفرت کامله عاجله نصیب کې الله دې هغه ژوندۍ د خوشحالو کې یا الله څوک مریضان دی اول شفای کامله عاجله مستمره ورکي یا الله څوک پریشان حال دی الله داګه پریشانې ختمه کی یا الله دا درو تفسیر مونږ ته آسان کې یا الله ګران عمل دې ته آسانون کې یا الله ته آسانی راولي یا الله دا موزي بیماری مسلمانانو باندې راغلي دی یا الله دا مرض لري کې یا الله څوک متاثر دی اول شفا ورکړي یا الله څوک په دې وبا کې په دې مرض کې وفات شوی دی اوله د شهادت درجه ورکړي یا الله داګه ګناهونه معاف کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعین